او د مزدورو غربي او اروپايو رسنیو د درواغجنو تبلیغاتو او پروپایګنډو په تور مخ کلک ګوزار کوي. راځئ رښتیني، کره او پر وخت خبرونه واورئ. او ځان له حقایقو خبر کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو! نن د شنبې ورځ د څوارلس سوه اته دېرشم هجري قمري کال د صفر المظفر د میاشتې پنځمه نېټه ده. پام وراړوم د اسلامي دولت د وروستیو بریاو فتوحاتو په اړه لنډو خبرونو ته. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سر ټکي په عراق کې د اسلامي دولت او عراقي ځواکونو تر منځ سختې نښتې شوي په موصل کې ګڼ استشهادي بریدونه شوي تېره ورځ د اسلامي دولت د مجاهدینو او حشد شعبي او عراقي فوځیانو تر منځ نښته کې د عراقي او حشد شعبي ځواکونو دېرش تنه وژل شوي او دولس عراده موټرې ویجاړې شوي. اما خبري اژانس د خبر له مخې موصل ختیځ لوري ته د عدن ناحیه په اطرافو کې د استشهادي برید په ترڅ کې شپږ همره ډوله موټر ویجاړ او پنځلس عراقي سوات ځواکونه وژل شوي. د عراق څخه رارسیدلي خبرونه وایي چې د موصل شرقي طرف ته د عراقي ځواکونو څلور تنه د اسلامي دولت د سنیپرچیانو له خوا وژل شوي. او همدارنګ د یو بل خبر له مخې موصل ختیځ لوري ته د کوکچلي سیمې ته نږدې په عراقي پوځیانو استشهادي برید شوی چې درنه مرګ ژوبله لري او د نینوا ولایت د الصلاحیه سیمې په جنوب کې هم استشهادي برید ترسره شوی چې په نتیجه کې لس تنه مرتدینو ته مرګ ژوبله اړولې. او دا هم وروستی خبر د اسلامي دولت د یو استشهادي له لوري په ترکیه کې د دیارباکر جنوب شرقي لوري ته د پولیسو په یو مرکز استشهادي برید ترسره کړ چې په نتیجه کې یې پولیسو ته درنه مرګ ژوبله واړوله. قدرمنو اورېدونکو! دا او د اسلامي دولت د وروستیو بریاو فتوحاتو په اړه لنډ خبرونه چې تاسې واورېدل، تر بیا د الله په امان السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. هذا ما وعدنا الله ورسوله. دا هغه څه دي چې الله او د هغه رسول یې زموږ سره وعده کړې.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 کله چې مؤمنانو د کفارو ډلې وليدلې ويې ويل، دا هغه څه دي چې الله تعالی او د هغه رسول يې زموږ سره وعده کړې او الله تعالی او د هغه رسول رښتیا ویلي او په دوی کښې په دې حالات لېدلو زیات نه شو مګر ایمان او الله تعالی ته تسلیمېدل، یقینا دغه ده د الله تعالی هغه وعده چې هغه کړې ده او دا یي هغه خبر دی چې رښتیا شو دغه دی اوس ټول کافر ملت نن ورځ راغونډ شوی او یو بل ته یې غږ کړی ټلوال یو ډلې جوړې کړي او خپل ټول مکر یې راجمع کړ او د مسلمانانو پر خلاف را یو ځای شول. خپل مکر، خپل ګډونوال، ټلوالان او دوستان یې د اسلام او مسلمانانو د جنګ لپاره او د مسلمانانو او د هغوی دین ته هر ډول پلانونو جوړولو لپاره او هغه څه چې د دوی په توان کې وي د جنګي او فوځي وسايلو څخه که هوايي وي، که سمندري وي، که ځمکني وي، راغونډ او تيار کړل. دغه هر څه په دې کوښښ دي چې د الله تعالی رڼا يعنې نور مړ کړي او په ځمکه کې د هغه د دين او تګلارې سره دښمني وکړي او په دې وېره او رعب کې دي چې چېرته مسلمانانو ته بېرته خپل قوت او خلافت را ونه ګرځي او مسلمانانو ته داسې واکمني او غلبه حاصله نه شي لکه چې مخکې ورسره وه. دغه بله جګړه او عمومي جنګ او لوی جهاد کوم چې اوس ورسره اسلامي دولت مخ دی دا په موږ کې نه زیاتوي ان شاء الله مګر مضبوط ایمان او پیاوړی یقین چې دغه هر څه نه دی مګر د یوې مضبوطې مرستې او کامیابۍ مقدمه او سریزه ده. او د ښکاره فتحې علامې دي، د کومې چې الله تعالی د خپلو بنده ګانو سره وعده کړې. موږ د الله تعالی په کتاب کې کتلي او د دښمن سره د دې امت په اوږد جهادي تاریخ کې موږ ته دا معلومه شوې چې زموږ د دښمن د هلاکت او زوال علامه هغه ورځ وي چې کله دوی د الله، رسول او د دین پر خلاف د جنګ شروع او اعلان کړی او د الله تعالی بنده ګانو او دوستانو ته د ضرر رسولو او دا کوښښ کوي چې مؤمنان د هغې ځمکې نه وباسي چې الله تعالی یې د خپل بنده ګانو څخه په میراث کې هغه چا ته ورکوي چې خوښه یې وي الله تبارک و تعالی فرمایي. وإن کادوا لیستفزونک من الأرض لیخرجوک منها وإذا لا یلبثون خلافک إلا قلیلا. اګر چې دوی پلانونه او قیدونه جوړوي چې تا تنګ کړي، تر څو دې له ځمکې څخه وباسي چې بیا به دوی ستا نه وروسته ډېر کم وخت په دغه ځای کې پاتې شي. زموږ د کامیابۍ پیل او تر ټولو عظیم او عزتمند وخت هغه مهال وي چې زموږ دښمن ډېر زیات کوښښ کوي او خلک او ډلې راجمع کوي او فخر کوي او خپل ډېروالی ښکاره کوي، نو دغلته بیا الله تعالی د خپلو بندګانو څخه دفاع کوي او مؤمنانو ته د الله تعالی د عزت، قوت. او جبروت آثار په راښکاره کېدو شي الله تبارک وتعالی فرمایي فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وان ربک لهو العزیز الرحیم فرعون په ښارونو کې استازي ولېږل چې خلک راجمع کړي، دغه خلک یوه کوچنۍ ډله ده او دوی موږ ډېر په غوسه کړي یو او موږ ټول له دوی څخه په خطره کې یو، نو موږ دوی را وویستل له باغونو او چینو څخه او د خزانو او د عزت له ځایه او په همدې توګه موږ دغه هر څه بني اسراییلو ته په میراث کې ورکړ، هغوی بني اسراییلو پسې د لمر راختو په وخت کې ورپسې شول نو کله چې دواړه ډلو یو بل ولیدل نو د موسی علیه السلام ملګرو وویل، موږ خو راګېرېدونکي یو. موسی علیه السلام وویل، هېڅکله داسې نه ده، زما سره خپل رب شته هغه به ماته لاره وښایي. نو موږ موسی علیه السلام ته وحې وکړه چې سمندر په خپل امسا ووهه. نو سمندر په منځ بېل شو، هره خوا د یو لوی غره په څېر ودرېده او دغلته بیا موږ هغه نور را جمع کړل او موسی علیه السلام او د هغه ټولو ملګرو ته مو خلاصون ورکړ او هغه نور مو بیا په اوبو کې ډوب کړل، په دې کې د عبرت نښې دي او زیاتره خلک ایمان نه راوړي او ستا رب غالبه او رحم والا دی. او الله سبحانه وتعالی فرمایی حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين تر دې چې پېغمبران ناامیده شول او داسې ګومان یې وکړ چې دوی ته ګواکې دروغ ویل شوي، نو زموږ مرسته ورته راغله. هغه څوک خلاص کړای شول چې زموږ خوښه وه او زموږ عذاب د مجرمانو څخه نه ستنېدونکی دی. ای د الله تعالی بندګانو! ایمان د مسلمانانو د یو جماعت په نفسونو کې پوره نه شي راجمع کېدای، تر څو چې د دې ایمان په هکله هغوی د خلکو سره جهاد نه وي کړی او د باطل پرستو سره د هغوی د ټولو قوتونو باوجود مقابله یې نه وي کړي، د مسلمانانو دغه ډله به د دغه جهاد او کوښښ پر مهال د امتحان څټکیو یعنې پلکونو او د تکلیف تریخوالي ته وړاندې کېږي او د هغه باوجود به په فتح او ماتې صبر کوي او دغه ډلې ته به وېره او زلزله رسي لېکن بیا به هم ثابت قدمه وي، شک به نه کوي او سیده سم به ودرېږي، شا ته به نه ګوري او د خپل دغه حق، ایمان، په لاره کې به روان وي ان شاء الله. که چېرته دغه د کفارو ډلې په مخالفت کې نه راټولېدی او جهاد نه وی نو ایمان به کمزوری شوی وی او زیات شوی به نه وی، زړونه به فاسد شوی وی، روغ به نه وای پاتې شوی، نفسونو کې به ناامیدي پیدا شوی وای، همتونه به مړاوي شوی وای، ایمان به زوړ شوی وای او دغه حال هر هغه وخت وي چې کله موږ په پراخۍ امتحان کړای شو. که چېرته الله تعالی بعضې خلک په بعضو نه دفع یعنې نه منع کولای نو ځمکه کې به فساد راغلی وای، لکن الله تعالی په ټول مخلوق د احسان خاوند دی. یقینا چې د الله تعالی دښمنانو، یهودانو، نصاراو او یهودانو، نصاراو، ملحدانو، روافضو، مرتدینو او ټولو امتونو خپلې لښکرې او وسایط د مسلمانانو مجاهدینو د جنګ لپاره په نینوا ولایت کې را جمع کړل، وروسته له دې چې دوی ولیدل چې دغه ځای د اسلام یوه اډه ده او د خلافت د سیوري لاندې د اسلام د منارو څخه یوه مناره ده، فا دې بې خوبه کړي چې مسلمانان په دغه ولایت کې د عزت او امن ژوند تېروي او دې خبرې ستړي کړل چې په دغه ځای کې د خلکو لپاره د اسلام د واکمنۍ بېلګه ثابته نه شي، مسلمانان د اسلام په سیوري کې اوسي، اسلام ویني او ژوند په کې تېروي او د هغه د خیر او برکت نه استفاده کوي. دا هغه څه دي چې دوی ترې ډېر زیات وېرېږي، ځکه دغه د اسلام د حاکمیت د غځېدو لاره ده او د اسلام د ځمکې د پراخۍ او په اسلام کې د خلکو راننوتلو. ای د دې نوعامو خلکو! او په ځانګړې توګه ای مجاهدینو! د الله تعالی نه د هغه د دین په هکله ووېرېږئ، ځان وساتئ چې چېرته د خپل دښمن پر خلاف د جهاد څخه کمزوري نه شئ، ځکه په دې سره د اسلام کړۍ ماتېږي او د حق رڼا مړه کېږي. ای د مهاجرینو او انصارو ټوليه! تاسو په خپله سمه لاره مخکې ولاړ شئ او په خپل هوډ او عزم صبر وکړئ، په تکلیفونو صبر وکړئ، ځکه داسې ښکاري چې خواره واره ټپونه را رغېدونکي دي، د خیر او عدالت کلمه په راغونډېدو ده او حق باطل ته وار ورکوونکی دی، دا داسې ورځ ده چې خورا مهم نتایج به ولري او صبر په ټولو کارونو کې بهتر انجام لري کله چې تاسو د امریکا او د هغې د ټلوالې د الوتکو په مخ کې ودرېږئ، نو تاسو ثابت قدم واوسئ او په خپل ذات توکل وکړئ چې د هغه په لاس کې د اسمان او ځمکې بادشاهي ده، هغه ذات چې. الذي ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها، ان ربي علي صراط مستقيم. تاسو په دې پوه شئ چې که اسمان په ځمکه را پرېوځي نو هم به الله تعالی د مؤمنانو لپاره د هغې نه د ساه اخېستلو ځای پیدا کړي. ای د انغماسیانو کنډکونو! ای د استشهادیانو کاروانونو! او ای د یرغل کوونکو ډلګیو! ای د شهادت غوښتونکو او د جنت او د هغې څخه د زیات څه، ای د جنت او د الله تعالی د رضا د حاصلولو کوښښ کوونکو! د الله تعالی په برکت پرې ورځئ، ځکه دغه ستاسو خپل جنګ دی، د کفارو د شپو څخه ورځې جوړې کړئ، د هغوی کورونه ویجاړ کړئ او د هغوی وینې ویالې ویالې روانې کړئ، ځکه دغه پوره حصه ده او لویه کامیابي ده د هغه چا د ملګرتیا څخه چې الله تعالی پرې نعمت کړی، د انبیا، صدیقین، شهیدانو او نېکانو څخه او د همدوی ملګرتیا غوره ملګرتیا ده. ستاسو د یو تن د حال ژبه دې داسې وایي، اې زما ربه! زه تا ته په تلوار راغلم تر څو ته راضي شې. الله تعالی دې تاسو ته د اسلام او مسلمانانو څخه ښه بدله درکړي. تاسو کافرانو ته سخت حالات ور وڅکول او د هغوی پوزې مو په چټلتیا ککړې کړې. ستاسو نه دې زموږ نفسونه قربان شي. تاسو پخوا هم او اوس هم د الله تعالی نه وروسته ښه ملاتړ کوونکي او تکیه استئ او ډېر ښه مټ او مرسته استئ. اې د عراق اهل سنتو! ایا هر وارې تاسو د عقل نه کار نه اخلئ؟ تاسو ذلت داسې قبول کړی چې اوس پرې خوشحاله استئ او داسې لار در نه ورکه شوه لکه ستاسو نه مخکې چې د بني اسراییلو څخه د تیه دښته کې ورکه وه؟ ایا تاسو نه ګورئ چې روافض هره ورځ تاسو ته سخت عذابونه در کوي؟ ستاسو په خاورو کې د اسلامي دولت د جنګ په دلیل تېری کوي، بیا په کې وخت تېر نه وي چې ستاسو سړي ووژني او ستاسو ښځې او بچي کله بندیان کړي او کله یې د علاقو نه وشړي. ایا تاسو نه ګورئ چې عراق د اهل سنتو څخه خالي کولای شي او د الله تعالی په رذیل ترین مخلوق نه کولای شي؟ تاسو د هغوی هغو بیرغونو ته وګورئ چې هغوی یې ستاسو سره د جنګ په وخت کې پورته کوي. د هغوی هغه شعارونه واورئ چې کله هغوی ستاسو سیمې کلابندې کوي، تاسو د هغوی په کړنه کې فکر وکړئ، کله چې هغوی تاسو د خپلو سیمو څخه شړي، تاسو د هغوی چیغو ته غوږ کېږدئ، چې کله هغوی د اهل سنتو په خاورو یرغل کوي، که هغه ستاسو په عراق کې وي، که ستاسو په شام کې وي، که ستاسو په نجد کې وي، بلکې که ستاسو په یمن کې وي. ای اهل سنتو! په سیمه کې ستاسو مشرانو د خیانت هغه څه وکړل چې په ټول تاریخ کې له دې لاندې او سپک انځور نه لیدل کېږي. دوی ستاسو قضیه خرڅه کړه او ستاسو کار او خاوره یې ستاسو په دښمن وپلورله. اوس ستاسو سیمې تاسو ګوري چې ملحد کافر مشرک رافضي او کینه ګر نصیري یې په یو باطني خبیثه ښکاره ډرامه کې تقسیموي. ټوله نړۍ یې ګوري او اوري. نن تاسو ګورئ چې حلب د سخت او مشکلې نصیري حملې سره مخ دی چې روسي او مجوسي مرسته ورسره په کې کېږي. هدف یې دا دی چې دغلته په بدل کې نصیري واکمني جوړه کړي. دا کار د هغو مرتدو تنظیمونو د خیانت په حال کې کېږي چې هغوی یې د اسلامي دولت په جنګ مشغوله دي تر څو اسلامي دولت د هغو سیمو څخه وباسي چې د الله حکم پرې نافذ دی. دغه کار د کفري ملکونو څخه د خپلو بادارانو او مرستندویانو د مصلحت حاصلولو په خاطر کوي. تر اوسه د روم پلانونه روان دي، د هغوی مکر روان او په خپرېدو دی او آن چې د محمد صلی الله علیه وسلم په جزیره کې هم تر څو روافض د هغې په څنډو مسلط کړي او دغه کار د هغه فساد په سیوري کې کوي چې چې آل سلول پرې کار پیل کړی تر څو دغه هېوادونه بې دینه شي او خلک یې کافر شي، هر ډول رذالتونه یې په منځ کې خپاره شي او هغه څه راګوزار او له منځه یوړل شي چې د شریعت او مسلمانانو د علامو څخه شمېرل کېږي. پرې یې هم بس نه کړل بلکې په شام او عراق کې د اسلام او اهل سنت پر خلاف د کفري ملتونو سره په ټلواله کې په حقیقي ډول عسکري شریکوال شول. دوی د هر مصیبت سر دی او د هر مشکل سبب دی. ای د جزیرة العرب مېړنیو سړو! ای د صحابه کرامو لمسو! په دې مرتدینو پرلا پسې بریدونه وکړئ، ویې نیسئ، دغه د الله تعالی دښمنان د هغوی په استخباراتو، فوځیانو او پولیسو بریدونه وکړئ، د هغوی په ځوانانو او لیکوالانو بریدونه وکړئ، د هغوی په امیرانو، وزیرانو او د رسنیو په ښکرونو بریدونه وکړئ، همیشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خبره یاد لرئ، په جزيرة العرب کښې دوه دينونه نه جمع کېږي. ای اهل سنتو! ستاسو لپاره د الله تعالی نه وروسته د خلافت د دولت پرته بل هېڅ پاتې نه دي. خلافت ستاسو دين ساتي، ستاسو واکمني ساتي، ستاسو قوت پياوړی کوي. تاسو په دې خلافت کښې د عزت ژوند تېروئ او داسې د شرافت مرګ تر لاسه کوئ چې ستاسو پر عزت کوم رافضي ذليله يا نصيري خبيث يا ملحد سپک لاس نه شي پورته کولای. د نړۍ په ختیځ او لویدیځ کې مسلمانانو. یقینا علماني مرتده ترکیه زموږ د جهاد او جګړو په دوران کې د کفري ټلوالو سره ذلیله ودرېده. یو ښکر ښکاره کوي او بل پټوي. د عراق په شمال او د شام په اطرافو کې د خپلو مصالحو لپاره منډې ترړې وهي او بیا بېرته په شا شي له دې وېرې چې چېرته یې مجاهدین په خپل کور کې د خپلو عملیاتو په دوزخ او د خپل جنګ په لمبو ونه سوځوي. بیا یې فکر وکړ، سوچونه یې وکړل، بیا یې تندی تریو کړ، تکبر یې وکړ او زموږ په جنګ کې داسې را ننوته لکه بې لکۍ شرمښ. د صلیبي ټلوالې الوتکو ته یې تکیه ده او د کفارو سره په جنګ کې د اسلام د خاورې څخه د مجاهدینو د مشغولېدو څخه ګټه پورته کوي. ترکیه ګومان کوي چې دا به د دې نه په امن کې وي چې د توحید بچي او د جهاد زمري د هغې په ساحه کې قدم کېنږدي، لیکن خبره دا ده چې ډېر احتیاط کوونکی د خپل امن د ځای څخه ګوزار خوري. ای موحدینو! نن ورځ ترکیه ستاسو د کار په کړۍ یعنې ساحه او ستاسو په جهاد کې داخله شوه، نو د الله تعالی څخه مرسته وغواړئ او غزا پرې وکړئ، امن یې په ویره بدل کړئ، پراخي یې په ویر بدله کړئ او بیا یې د خپل جنګ ساحو ته په تدریج سره راکش کړئ. ای د شام په خاوره د خلافت غازیانو! دغه دی نن ورځ د تورکیې کافر فوځ ستاسو په خوا کې دی. د دوی د هر فوځي وینه د سپینې وینې په څېر سپکه او بې قیمته ده. دوی د خپل زور او سختي د خپل غضب په اور کې وښایئ. د خپل دین او عقیدې د اخوان الشیاطین څخه انتقام واخلئ چې د مرتدین مشري کوي او د ملحدینو سره ټلواله کې دي. هېڅکله به د دوی شرک ستاسو په توحید او د دوی نفاق ستاسو په ایمان غالب نه شي او زموږ سره د الله تعالی وعده ده چې الله تعالی د متقیانو سره دی. نن ورځ اخوان المرتدین د صلیبي زهرجنې نېزې سر ګرځېدلي چې د خلافت پر خلاف استعمالېږي. د دغې ګمراه ډلې کفر په دې تم نه شو چې په باطل قانون جوړولو کې یې د الله تعالی سره شرک وکړ، د الله تعالی نه یې د فیصلې واک اخېستلو کوښښ وکړ، د کفارو سره یې د هغوی په کفر موافقه وښودله، تر دې چې دغه ډله داسې بې دینه پاتې شوه لکه د زندیقانو باطني ډله. بلکې دغه تنظیم نن ورځ د اسلام او مسلمانانو پر خلاف د صلیبي ټلوالې په چوکاټ کې یو فوځي قوي مټ ګرځېدلی چې کفار ترې په سیمه کې بې پروایي نه شي کولی او دهغوی وروڼه یې په ګمراهۍ کې مرسته کوي او هېڅ کمی پکې نه کوي. تاسو عراق، شام، لیبیا، تونس او نورو هېوادونو ته وګورئ نو تاسو به ونه ګورئ مګر داسې مشرک چې په شرکي قوانینو او کفري دستورونو او یا مینه کوونکي د صلیبیانو، روافضو او علماني ملحدینو په صف کې ولاړ وي. الله تعالی د لارې مجاهدینو سره جنګېږي او تنګوي یې هغه څوک چې کوښښ کوي د الله په ځمکه د الله تعالی قانون پلی کړي نو دغه ډله په رښتیا سره اخوان المرتدین دي او د صلیبیانو کارګر ګوډاګیان دي الله تعالی دې دوی مړه کړي دوی چېرته روان دي ای د الله تعالی د لارې مجاهدینو تاسو په دې پوه شئ چې تاسو نن ورځ د اسلام زغره او د هغه مضبوطه قلا یاستئ نو تاسې ځان وساتئ، خبردار واوسئ، الله دې په تاسو رحم وکړي، چېرته اسلام او مسلمانان ستاسو له پلوه شکست ونه خوري، ځکه د الله تعالی طریقې یعنې سنت د چا سره محبت نه کوي، الله تعالی تاسو په ځمکه کې واکمن کړي یاست، الله تعالی درته دغه خاوره په میراث کې درکړې، تر څو الله تعالی وګوري چې تاسو څنګه عمل کوئ، نو د الله تعالی نه وېره او د هغه تابعداري د هغه په نصرت او وعده حاصلولو کې استعمال کړئ، الله تعالی فرمايي. ای مؤمنانو! که تاسو د الله تعالی نه ووېرېدئ، یعنې تقوا مو ځان کې پیدا کړه، نو الله تعالی به ستاسو لپاره ښکاره لاره او د خلاصون ځای پیدا کړي او ستاسې ګناهونه به ورژوي، تاسو ته به بښنه وکړي او الله تعالی د لوی فضل خاوند دی. تاسو د الله تعالی د نافرمانۍ څخه ځان وساتئ، د هغه د امر د خلاف څخه ځان وساتئ، ځکه د دغې نتایج ستاسو د ټولو لپاره خطرناک دي. زه تاسو ته د امیرالمؤمنین عمر بن الخطاب هغه وصیت لولم چې هغه سعد بن ابي وقاص او د هغه سره موجودو لښکرو ته کړی و، چېرته چې هغه وايي، زه تا او ستاسو سره موجودو فوځيانو ته په هر حال کې د الله نه د وېرې امر کوم، ځکه تقوا د دښمن پر خلاف ډېر غوره تياری دی او په جنګ کې ډېر لوی تدبير دی، زه تا او ستا سره ملګرو ته امر کوم چې د ګناهونو څخه داسې ځان وساتئ چې له دښمن څخه هغه شان نه ساتئ. ځکه د لښکر ګناهونه د هغوی لپاره د دښمن څخه ډېر وېروونکي دي. مسلمانانو سره الله تعالی د دښمن په ګناه مرسته کوي. که چېرته دغه نه وی نو بیا موږ په دښمن مضبوط نه یو، ځکه زموږ شمېره د هغوی د شمېرې په څېر نه ده او نه زموږ وسایل د هغوی د وسایلو په څېر دي. کله چې موږ او هغوی په ګناه کې سره یو شان شو، نو هغوی بیا زموږ څخه په قوت کې بهتر دي. که موږ د خپلو نېکیو په غوره والي پر هغوی غالبه نه شو، نو په قوت پرې نه شو غالبه کېدای. تاسو پوه شئ چې ستاسو پر دې سفر کې ستاسو سره ساتونکي ملایکې روانې وي، هغوی په هغه څه پوهېږي چې تاسو یې کوئ، نو تاسو له هغوی څخه حیا وکړئ، تاسو د الله تعالی نافرماني مه کوئ، تاسو د الله تعالی په لاره کې یاست، تاسو داسې مه وایئ چې زموږ دښمن زموږ څخه ډېر بد دی، نو په موږ به مسلط نه شي، اګر که موږ ګنهګار یو، ځکه ډېر ځل. په یو قوم بدترین خلک هم مسلط کېږي، لکه چې په بني اسراییلو مجوس مسلط شوي وو. کله چې هغوی د الله تعالی د غوسه کېدو کارونه شروع کړل، هغوی بیا د بني اسراییلو کورونو ته ننوتل او دغه یوه وعده کېدونکې وه، د الله تعالی نه په خپلو نفسونو داسې مرسته وغواړئ لکه تاسو چې د هغه نه ستاسو د دښمن پر خلاف غواړئ، زه د الله تعالی نه د خپل ځان او ستاسو لپاره دغه غواړم. د عمر رضي الله تعالی عنه خبره پای ته ورسېده. ای مجاهدینو! ستاسو نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي. انکم منصورون ومصیبون ومفتوح لکم فمن ادرک ذلک منکم فلیتق الله ولیأمر بالمعروف ولینه عن المنکر. تاسو کامیابېدونکي، مبتلا کېدونکي او فتحه موندونکي یاستئ. دغه وخت په چا راغی نو نو د الله تعالی نه دې ووېرېږي، د نېکیو امر دې کوي او د بدیو څخه دې منع کوي. نن دغه دی الله تعالی تاسو ته دغه مبارکه ځمکه په میراث کې در کړې او پر تاسو یې د دې د ساتنې دفاع او دلته د الله تعالی د حکم نافظولو ذمه اچولې، نو تاسو ځان وسات چې شیطان موږ ورخطا نه کړي او د کومې خاورې څخه شا تګ ونه کړئ، ای د کوم سنګر څخه وروسته نه شئ، بلکې صبر وکړئ، د صبر وصیت وکړئ، رباط وکړئ او د عزت نه وروسته د ذلت ګودرو ته مه ښکته کېږئ. تاسو د غوره څیز په بدله کې خراب مه غوره کوئ، تاسو د لوړوالي وروسته لاندېوالی مه غوره کوئ، تاسو په دې پوه شئ چې د عزت په یوه خاوره کې ستاسو پاتې کېدل د هغې نه ستاسو په ذلت د وتلو څخه زر ځله بهتر دي. الله تعالی فرمایي، قل لن ينفعکم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قلیلا ته ورته ووایه، تاسو ته به تېښته هېڅ ګټه ونه رسوي، که تاسو د وژنې یا مرګ څخه وتښتېدئ او بیا به تاسو فایده وانه خلئ مګر ډېره لږ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. رباط یوم ولیلة خیر من صیام شهر وقیامه. وان مات جرا عليه عمله الذي كان يعمله واجري عليه رزقه وامن الفتان د یوې ورځې او شپې رباط د یوې میاشتې د تهجدو او روژې نه بهتر دی که په دغه حالت کښې وفات شو نو عمل او رزق به یې جاري وي او د قبر د فتنې څخه به په امن وي تاسو د کومې خاورې څخه په خپلو ګناهونو ووتلئ نو په خپله توبه او د خپل رب نه په وېره ورته راستانه شئ ممکن ده چې الله تعالی ستاسو دغه مقصد ترسره کړي تاسو همېشه دا خبره یاد ولرئ، که ستاسو دښمن د طاغوت په لاره کې جنګېږي، نو تاسو د لوی الله په لاره کې جنګېږئ، که هغوی د کفر د کلمې لپاره جنګېږي، نو تاسو د الله تعالی د کلمې لپاره جنګېږئ، که هغوی د دنیا لپاره جنګېږي، نو تاسو د لوی ثواب او داسې تجارت لپاره جنګېږئ چې د دردناک عذاب څخه مو خلاصوي، که هغوی جنګېږي او په سینو کې یې چټلي او کفر وي، نو تاسو جنګېږئ او په سینو کې مو ایمان او قرآن دی، که هغوی جنګېږي نو انجام یې اور دی، که تاسو جنګېږئ نو انجام مو د رحمان رب ګاونډ دی او داسې جنت چې د هغه پراخي د اسمانونو او ځمکو په مقدار ده ان شاء الله. نو کومه یوه ډله د امن ډېره مستحقه ده، که تاسو پوهېږئ، هغه کسان چې ایمان یې راوړی او د خپل ایمان سره یې شرک نه دی ګډ کړی، همدغه خلکو لپاره امن دی او دوی په سمه لار دي، دا هغه څه دي چې الله تعالی او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم یې زموږ سره وعده کړې. له دې وروسته زه تاسو په علمونو او عملونو کې د اختلافاتو او شخړو څخه وېروم او خبرداری یې در کوم، ځکه تاسو په یوه لوري کې یاستئ، د خپل رب توحید بیانوئ، د خپل دښمن پر خلاف جنګېږئ او په ځمکه د الله تعالی د کلمې د لوړوالي لپاره کوښښ کوئ. ای مؤمنانو! کله چې تاسو د کفارو یوې ډلې سره مخامخ شئ نو مضبوط شئ او د الله تعالی ډېر ذکر کوئ تر څو کامیاب شئ او د الله تعالی او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم خبره ومنئ. خپل منځ کې شخړې مه کوئ چې ناکام به شئ او دبدبه به مو ولاړه شي او صبر کوئ یقینا الله تعالی د صبر کوونکو سره دی، ځکه خپل منځي شخړې د ناکامۍ او د دښمن د برلاسه کېدو سبب دی او اختلاف د شر او د خپل منځي دښمنۍ سبب دی. تاسو د هغه تېرو امتونو په څېر مه کېږئ چې یوه برخه دین یې واخیست او بل یې پرېښود، نو الله تعالی یې دښمني په خپل مینځ کې واچوله او الله تعالی فرمایي. فنسو حظا مما ذکروا به فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء الی یوم القیامة. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون نو هغوی د هغه څه یوه حصه هېره کړه چې دوی ته پرې وعظ شوی و، نو موږ د دوی په منځ کې دښمني او کینه واچوله تر قیامته او ژر دی چې الله تعالی به دوی ته د دوی د عمل خبر ورکړي. تاسو ځان وساتئ چې د امیرانو خلاف ونه کړئ، د هغوی خبره الله تعالی ته د نږدې کېدو په نیت واورئ او د عبادت په نیت یې ومنئ، تر هغې چې د ګناه امر یې درته نه وي کړی، تاسو پوه شئ چې ستاسو خبره نه منل او د هغوی خلاف کول د جاهلیت د کارونو څخه دي. تاسو ته الله تعالی په اسلام او د خلافت په جماعت عزت درکړی او هم په خبر اورېدلو او منلو. تاسو همېشه د الله تعالی هغه نعمت را یاد کړئ چې چې کله تاسو دښمنان وئ نو الله تعالی ستاسو په زړونو کې مینه پیدا کړه او تاسو د هغه په نعمت سره ورونه ورونه شوئ او تاسو د اور د کندې په غاړه وئ نو الله تعالی تاسو له هغې خلاص کړی. همدغه ډول الله تعالی خپل آیاتونه بیانوي تر څو تاسو سمه لاره ومومئ. او تاسو د الله تعالی دا خبره یاد ساتئ او سوچ په کې کوئ چې. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. الله تعالی د یو قوم حالت ته تر هغې تغیر نه ورکوي تر څو چې دې قوم د خپلو نفسونو حالت ته په خپله تغیر نه وي ورکړی. وإلى جنود الخلافة في خراسان وبنغلاديش وأندونيسيا والقوقاز والفلبين واليمن والجزيرة وسيناء ومصر والجزائر وتونس وليبيا والصومال وغرب أفريقيا اعلموا أنكم اليوم دعائم الإسلام في الأرض وأوتاد الخلافة فيها أذهلتم أمم الكفر بجهادكم وصبركم وثباتكم علمتم الناس كيف تكون مسالك النصر بحسن الاجتماع وامتثال الطاعة وتكوين جماعة المسلمين الكبرى في واقع استمرأ الجاهلية الجهلاء بكثرة الفرقة والبقاء على الشتات ولقد أغضتم باجتماعكم وجهادكم أمم الكفر کما کان غیظهم بقیام الخلاف. زه په خراسان، بنګله دېش، انډونیشیا، قوقاز، فلیپین، یمن، جزیرة العرب، سینا، مصر، الجزایر، تونس، لیبیا، سومال او لویدیځه افریقا کې د خلافت عسکرو ته وایم تاسو پوه شئ چې تاسو نن ورځ په ځمکه کې د اسلام ستنې او د خلافت مېخونه استئ. تاسو په خپل جهاد، صبر او ثبات کفري ملتونه ورخطا کړي دي. ستاسو په ښه راغونډېدو او خبره منلو او د مسلمانانو د یوې لویې ډلې جوړولو تاسو خلکو ته دا درس ورکړ چې څنګه به هغوی د کامیابۍ په لاره ځي په داسې حالاتو او زمانه کې چې خلکو جاهل ترینه جاهلیت قبول کړی، جدا جدا او بېل بېل دي. تاسو په خپلو راغونډېدو او جهاد کفار ملتونه خفه کړي، لکه څرنګه چې هغوی د خلافت په قیام څومره خفه شوي وو، نو ځکه دوی اوس ستاسو په منځ کې د تفرق او اختلاف اسبابو په خپرولو سره د الله تعالی نور مړ کول غواړي، نو تاسو صبر وکړئ او یو بل ته د صبر وصیت وکړئ. تاسو وېرېږئ مه، ثابت قدمه شئ، د جنګ د ارادې په وخت مه تښتئ، کله چې تاسو صبر وکړئ، نو الله تعالی به ستاسو سره مرسته کوي او ستاسو قدمونه به مضبوطوي، تاسو پوه شئ چې جنت د تورو د سیورو لاندې دی او په دې هم پوه شئ چې که ستاسو ځینې مشران ووژل شي، نو الله تعالی به تاسو ته د هغوی په څېر یا د هغوی نه ښه درکړي، الله تعالی به هېڅکله تاسو ضایع نه کړي، نو تاسو خفه کېږئ مه، الله تعالی زموږ سره دی. ای د سرت ښار مجاهدینو! چې په مالي او ځاني تکلیفونو مو صبر وکړ. یقینا تاسو په خپل صبر خپل دښمن ته درس ورکړ او تاسو د عزت او ثبات مقامونه په خپلو وینو ولیکل. صلیبي اروپا غوښتل او اوس هم غواړي چې په عراق او شام کې د خلافت پر زانګو باندې یرغل وکړي، خو تاسو د هغوی امن ولړزاوه کله چې تاسو دغلته سر پورته کړ او تاسو د هغوی د سیاست تلې په خپل جهاد کږې کړې، تاسو اوس د هغوی د لارې خنډ او لویه کلکه ډبره یاستئ، هغه ډبره چي په هغې به د صلیبیانو ارادې ماتي شي او د هغوی پروژې به دړې غړې شي. ستاسو دښمن هم داسي دردمن کېږي لکه تاسو چي دردمن کېږئ، لیکن تاسو داسي امید لرئ چي هغوی نه لري، نو خبردار چي د جنګ د سنګرونو او مورچلونو څخه ونه خوځېږئ او د رباط ځایونه پرېنږدئ، ځکه ستاسو دښمن دې ته نږدې شوی چي ستړی شي او یا ووهل شي او ستون کړی شي. دلته باید ټولو مسلمانو وروڼو ته دا خبره ور یاده کړو چې که تاسو باندې عراق او شام ته د هجرت لارې بندې او تنګې کړای شوې، نو الله تعالی ستاسو لپاره لاره ویستلې چې تاسو دغو مبارکو ولایتونو ته هجرت وکړئ او هلته د اسلام له ماڼیو یوه ماڼۍ جوړه کړئ، هلته د الله تعالی د دین او کلمې د لوړوالي ته مخکې کېدو کې د الله فضل ترلاسه کړئ، الله تعالی فرمایي. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون ای زما بندګانو او خلکو چې تاسو ایمان راوړئ! زما ځمکه پراخه ده نو یوازې زما بندګي وکړئ. هغو وروڼو ته وایم چې سکروټې یې په لاسونو کې نیولي هغه چې الله تعالی په زندان مبتلا کړي اګر چې موږ د الله تعالی د دښمنانو سره په ډېره لویه جګړه کې مشغول یو لیکن په الله قسم چې موږ تاسو هېر کړي نه یاستئ او هېڅکله به رانه هېر نه شئ تاسو زموږ همېشه بې خوبي جوړه شوي ياستئ او تاسو زموږ هغه فکر هستئ چې زموږ څخه نه جدا کېږي. موږ د الله تعالی نه سوال کوو چې ستاسو د زندان خلاصېدل زموږ په لاسو وي او ستاسو زندانونه زموږ په وسله او وسپنه مات شي او دغه الله تعالی ته کومه ګرانه خبره نه ده. تاسو الله تعالی ته د خپل مصيبت په اړه زارۍ وکړئ. ياد ولرئ چې الله تعالی تاسو داسې ورځې ته تياروي چې په هغې کې تاسو د خپل دين او دولت مرسته وکړای شئ. زه تاسو هڅوم چې په اسلامي دولت کې خپلو وروڼو ته ډېره لویه دعا کوئ چې الله تعالی د دوی کار اسان کړي او خپله غوره مرسته دوی سره وکړي او د الله تعالی نه پرته د هر چا څخه یې غنیان کړي. الله تعالی دې تاسو را خلاص کړي او الله تعالی دې ستاسو مصیبت ختم کړي او الله تعالی دې ستاسو زخم پټۍ کړي. الله تعالی دې ستاسو هوډ مضبوط کړي او ستاسو د مشکل لپاره دې لاره پیدا کړي. ای مسلمانانو چې هر ځای یاستئ! زه تاسو او مجاهدینو ته عموماً د اسلامي دولت د شیخانو او مشرانو د وژل کېدو تعزیه کوم چې په سر کې شیخ ابو محمد العدناني او شیخ ابو محمد الفرقان دی. الله تعالی دې پرې رحم وکړي او الله تعالی دې په فردوس جنت کې د دوی درجې بلندې کړي. دوی زموږ ښه وزیران او نېک امیران ول. د دې تر څنګ الله تعالی دوی ته د ښې سابقې عزت وربخښلی و او هم یې ورته د خلافت د ماڼۍ په لوړولو او مضبوطولو او د الله تعالی په ځمکه د شریعت د نفاذ فضیلت بخښلی، تر دې چې دوی خپل کار سرته ورسوو او خپله ذمه واري یې ادا کړه. موږ پرې دغه ښه ګومان کوو او نور یې الله تعالی ښه پېژني. لېکن موږ تاسو ته د الله تعالی په فضل او احسان زېری درکوو چې د دوی په تللو د جهاد کاروان درېدلی نه دی او نه خلافت د دوی په وژلو متاثره شوی دی، بلکې دغه پاک جسدونه یو د هغو قربانیو څخه وو چې موږ یې الله تعالی ته وړاندې کوو، د هغه رضا پرې غواړو او هم پرې ښکاره نصرت او نږدې فتح غواړو باذن الله تعالی، ځکه موږ ته الله تعالی په خپل کتاب کې ښوونه کړې چې د مشرانو او نېکانو شهادت په دنیا کې د واکمنۍ او د دنیا او اخرت د ثواب دروازه ده، الله تعالی د پېغمبرانو او د هغوی د اتباعو په اړه فرمایي. وکأي من نبي قاتل معه ربيون کثير. دوی ووايي، اې زموږ ربه! موږ ته زموږ ګناهونه او زموږ په کار کې زیاتې وبخښې، زموږ قدمونه مضبوط کړې او موږ سره د کافر قوم پر خلاف مرسته وکړي. نو الله تعالی دوی ته د دنیا ثواب ورکړ او هم د اخرت غوره ثواب او الله تعالی نېکي کوونکو سره مینه کوي. اې کتاب رانازلوونکی ربه! د ورېځو را روانوونکی ربه! ډلو ته شکست ورکوونکی ربه! دې کفارو ته ماتې ورکړه او زموږ سره مرسته وکړه، ای الله هغه کافران او مجرمین ونیسه چې ستا د لارې څخه منع کول کوي، پېغمبران درواغژنوي او ستا د ولیانو یعنې دوستانو سره دښمني کوي، ای الله پر دوی داسې د وچکالۍ کلونه راوله لکه د یوسف علیه السلام په زمانه کې چې دې راوستي وو، ای الله دوی په شمار راونیسي. او بېل بېل یې هلاک کړي او هېڅ یو ترې پرې نه ږدې، ای الله د دوی ډله جدا جدا کړي، یووالی یې ختم کړې، ای الله څوک چې په موږ او زموږ په جهاد بده اراده لري نو ته په هغوی بدې کړۍ را چاپېرې کړې چې هېڅ ترې خلاصېدای نه شي تر دې چې خپل ځانونه په خپله ووژني، ای الله زموږ لپاره تدبیر جوړ کړې او زموږ پر خلاف مکر او تدبیر مه کوې، موږ ته هدایت وکړې او د هدایت لاره راته سمه کړې، موږ سره د ظالمانو او زیاتي کوونکو پر خلاف مرسته وکړي، ته زموږ بادار یې، ډېر ښه بادار او مرستندوی. وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. اللهم منزل الکتاب ومجری السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا علیهم اللهم عليك بالكفرة المجرمين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويحاربون أولياءك اللهم أعنا عليهم بسنين كسنين يوسف اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم اللهم من أرادنا وأراد ديننا وجهادنا بسوء فاجعل دائرة السوء تدور عليه حتى يهلك نفسه بيديه اللهم انكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير چې له پېړیو راهیسې د جهالت، کرکې، ژبني، قومي او سمتي تعصب په تورتمونو کې سرګردانه تیندکونه خوړل اوس یې نو د خپل روښانه مسیر او سپېڅلي هدف لوری ټاکلی لکه د ورونو په یو ټغر راټول دي او د تور توغ رپرپا ته د ارام ساه اخلي هو! د دې سرښندونکو اتلانو دا سموڅ شنار او د پنجل شرنګار په قفقاز کې هم واورېدل شو او د عمر شېشاني لارویانو په دې هیبتي غرونو کې انقلابونه را وپنځول او روسي تزار ته د ډار په خونړي طوفان بدل شول. سبا شپه شپږ بجې چې بیا ستاسو درانه خدمت ته راځو تر هغې مو په رب العالمین ذات سپاروالسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.